الله الرحمن الرحيم وإن تنحنها بغير عذر بأن لم يكن مدفوعا إليه وحصلا به الحروف ينبغي أن يفسد عندهما وإن تنحنها بغير عذر كثير غوړې رڼا کړه بهر د مجبورۍ نه بهر د عذر نه یو عذر تصویر بیانوي که چې عذر سرات په سرنګ وي مجبوري په سرنګ وي بأن لم يكن مدفوعا إليه په دا صورت او په دا شکل چې نوی د المسکوین کا ور غورت شو ا دې غوړې نه وکتا دته ور غورت شو نه وی کله کله بلغام جوړ شي کله بلغام مری ته روشي او سړی کرات نشي ونه ویلا او ځکه کنه بالکل داب شي او دلې کنه امام یې کرات وی یا زون ته کنه کرات وی خو کنه بلغام رچک شو ده دا به د وځ خلاص ته دا نه وشي و انت نحنها بغیر عذرن کچر غوړې رڼا کړه بهر د عذر نه عذر سرت پیداوی چې به کنه بهر د عذر نه پیداوی چې به لم یکن مدفون الیه چې نی ور مجبور اې دغه تنحنوخته وحصلا بالحروف دویم هر دغه د چې خور پیاوره پیدا شول صرف اوز نه وو صفر صوت نه وو بلکې کنه ټکیاونه پیدا شول به ينبغي ان يبسد عندهما مناسبه دو چې موت فلمیز په نر د طرفین نه بوندې امام حنیفه صاحب امام محمد صاحب په نن بوندې چې حروف نه پیدا شول به دا کنه کلام شو په چار د چلمین موت شي هدايه مولو دا خبره په جزم سره نه وکړه چې مې موتېږي بلکې وکړه چې یم به یې کنه په چار دو مناسبه دو چې د لمینځي موت شي اگر که حروف نه پیدا شي به دا تنحنح معاف تا کنه وان کان به عذر نو کچې دا غوړې سپکل عذر په بنیاد باندې وي عذر په واجب باندې وي به دا معاف تا په سره مين نه موتیږي یا عذر خو نه طبيعي عذر خو نشته خو د الموضوع اصلاح ته پر کې کنه الموضوع اصلاح دغه دا چې پر کا سیکت مخته د تردلو ته په مذهب باندې ویلوړ وې د مخته تردل له حق نه ډیر سخت کې کسادو کنه چې سړی توجه خراب کو د ځې کنه خوشو هر ختم ختم شي کنه هغه د پرتو کنه هوړ نه کړه تم بي دې ور کولا چې ګوره په مذهب ویلوړ کنه مار باندې رسا نه راکنه څه طبيعي وزر نشته چې مریض ته بلغم در چک شو ده کنه خو بچا ته تنبيه ورکوي هغه مار بین یدی کا کنه ایته تنبیه ورکوي په دې سره بیا مين نه موتیږي یا امام ته فتح ورکوي هغه پر ولې باندې سه امام ته فتح ورکوي کنه په نصیب باندې پر کا ځان شوه دا به تو کنه هغه ورته نه کړل کنه چې امام به په دې وپیږي چې دا خو لکه چې کنه زه شوا شوم یم چک به شي په دې سره بیا مين نه موتیږي کنه دا طبيعي وزر خو نه خو د موضوع اصلاح ته پره وان كان بعذر كثير وزي په وجه باندې وي چې اته مجبور شو وې کنه یا د اوسه په یی د پر کې اوسه په کوي کنه او یا چاته تنبیه ورکوي چې په موضوع باندې یو کنه مخته مرسا یا مر نه وځه یا مر رګړه بدا مافتو کل عطاس والجوشا لکه پرنجای دا د کنه د عذر د وجه نه پرنجای سړي ته بې اختیاره ویر شي بیا پرنجای وکړو اگر که نه خروب پیدا شي یا یا جمای دغه طبیعي شی ده که نه طبیعت نه خپل پیدا شي بیا په دې سره امین نه موتېږي اذا حصل به خروب چې په دې سره خروب پیدا شي په وتاس په جسا سره امین په دې نه موتېږي ځکه چې دا طبیعي امور دي ځکه مې تول پرین چې کچېرې که نه سړی ته به بشمه تبه رخېدو یا بوډا سړی ده که نه هغه چې ګېږي ټیټېږي کنه خپل پر یو دونه کېږي کنه یا تبا پر وګړي د سړو ته کنه سړو والا تر ترای ولا کو هغه نه اوز بنا وځي کنه بدا مافت دا وز اگر خورف نه پیدا کېږي یا ومن عطسا فقال له اخر يرحمك الله چا چې پرنجایو کړو او ذکر دا د الله پاک نوم د پښه کنه خدا جری کېږي وځي په خبره تر د حال کې شه يرحمك الله شي کتاب موجوده او په دې سره کنه خطاب کېږي هغه پرنجا یو کړو توګه پرنجي جوړ کړو چې خدای په تو رحم وکړو دا شغه دودو فکان من کلامهم دا دې کنه کلام الناس نه ده د خلک د عام خلک د خبرې نه ده بیا په دې سره مين متېږي بخلاف ما اذا کل عاطسه په خلاف نه چې کله پرنج کوین کا چې چا پرنجای وکړو به هغه په خپل ځون ته وی کنه چې يرحمک الله الحمدلله تکویلو الحمدلله اوې سامې یار و دین کی چا پرنجای وکړو به یار و دین کی يرحمک الله نو ته ویل چې کیم کنه معروف جواب ده بکدا وکړه چې الحمدلله به په سره نه موتیږي ځکه چې ځون ته کنه پرنج کوین کا ځون ته وی چې الحمدلله مثلا دا چې څوک پرنجایو کو ابه کړه شکریا ده کو چې الحمدلله کنه د پر مونږ شو چې الحمدلله په دې باندې نه متي ځکه چې دا شي کنه خطاب نشته چاته شاګدون د پرې شي او یا د سمع چې کی مر بدین کدا کنه پرنجی ولا يرحمك الله جواب زي بودي چې حق جواب دغه چې رحمك الله به تو اې په کوم ته چې الحمدلله بیا په دې سره المین نه موتي ځکه نه ځکه چې دا به نه کنه مخاطبه نه کیږي او څوک په دې سره جواب نه ورکوي کنه دا د کلام الناس نه ده اګر که د کلام الناس نه جوړ کړو که نه خو دې نه کلام الناس نه جوړېږي علا مقالو بنا پېږي چې دا عالمونه ویلي دي که نه بیا سره کوئی اختلاف تا که نه ځنه خلک ویلي دي چې الحمدلله سره چې جواب ورکو کنه دغه جواب دا د وربوشه غدو کنه خو چونکې دا به مخاطبه نه کړي فتوا په دې دوی چې په دې مخاطبه نه کړي په دې سره جواب نه ورکوي نه خطاب ستا په شکل نه په دې سره نه موتی دي لانه لم يتعارف جوابا ځکه چې دا نه معلوم جواب اگر کده جواب پر لیار وکړ وروي اصلو وان استفتح دا سره طرفین پر مده پر سره متجکر يرحمک الله سره امام ابي سب سوا خبره ده کنه چې دا ټول ذکر ده کنه دا ذکر نه دی په سره نه موتېږي په ذکر سره کنه خو طرفین وی کنه کلام په دوانه منه دا په درې نه منه یا دا چې وځ آیا ده کنه یا کلام دې پروي او منه ده کلام دوه بیا سره په اتفاق سره موتېږي زید قائمون یا د بل خبره ولا یا د بل خبره ولا کنه هو زاده کلام دی پروا منا دې کنه کلام دو بیا خو متری په سره میز او یا غدا چې نه یې وسه د کلام دی پر وی ونی معنا د کلام وی کنه بالکل محض ذکر وی کنه فیصله به نه متری لکه الحمدلله دی ویل کنه ا پرنجي په جواب شو دی ویل الحمدلله نه وسه د کلام دی پر واو نه کنه په دې شي کنه معنا دی کنه کلام شته په شي چاته په دې شي غدون شته چاته په شي خطاب نشته په دې سره به نه متری او دا اختلافي خبره ده کنه چې وځه خو د کلام د پرانوي وځه خو خطاب د پرانوي وځه د ذکر د پرانوي خو معنا ده کنه خطاب به په شی بیا په دې اختلاف ته چې د کنه خطاب په لار باندې لوړ شي او د متکلم د کنه خطاب نیات ورته وکړو طرفین وی چې دا کنه کلام شو دا کنه ذکر نه شو و دا قرآن پاک نشو کم دا پنیات سره بدلیږي و ابي سبب کې چې نه نه بدلیږي کنه دا په نیا سره نه بدلېږي مسله اوس تیاره ونه ده انشاءالله وان استفتح کچېرې ملو فتحه وشتله کچېرې چا فتحه وشتله په لمونځ کښې ففتح علی بده ځای فتحه ویر کړه فی صلاتي په لمونځ خپل کښې تبسدو هغه لمونځ مو تېږي ا فتح لمونځ مو تېږي درنګې که نه اچا چې فتحه وخوستله که نه اګر لمونځ مو تېږي ومنا ومنا دغه متن دا دی چې ان يفتح المصلي على غير امامه چې پاته بالکل مسکوین کا بهر د خپل امام نه هغه چا چې فتح ورسته وکنه هغه د امام نه ده پر مذهب باندې ویلور ده و دا بل کنه زون ته پر مذهب باندې ویلور ده دواړه خو یا منفرد دي کنه زون ته مسکو او زون ته مسکو یا دواړه کنه مقتدیون دي په یو امام پسې ویلور دي کنه او دا یو مقتدی بل مقتدی فتح وشته به دې مقتدی مقتدی فتح ور کړه کنه که دې کنه فتح من موت شو بل کا ویلو خاص اګل میزا موت شو لانه تعلیم ځکه چې فتح ور کول دا خو ور وشال دي دا تعلیم ده وتعلم نو خاص دې کنه هغه ځاک نه دو تعلیم او تعلم کنه دا عمل کثیر ده به په سره من موت پیږي چې کثیر یو افات خیر کړل به پیسې نه موتلی خو چې بار بار وی به وته موتلی لانه ليس من اعمال الصلاه ځکه چې دا فتحه د موجود اعمال نه دو پر دې چې تا کړه فتحه ور کوي نه فیا فی القلیل منه لشی به بده معافی و ډیر به کنه ا به مخیل به نقصان به ور کوي ولم یشد فی جامع سیر او په جامع سیر شي کنه به دا تکرار نه هر کړه و چې ان کلام به نفسي کاته ول کلام به ته خود کاته دا کلام شو او کلام به ته خود کاته دا و ان کله کار کام ویل کې چې په وال سر تیر شو و ان فتح علی امامه او که فتح کړ خپل امام ته ور کړل په دې پسې ته ویلوړې کنه په دې پسې مس کې کنه اخنه خطو شوې ته فتح ور کړل بلم يكن كلاما استحسانا بدا فتح كنا شغل دولو دو دا كلام لا ضروري استحسان اگر که قیاسن دا کلام ده ځکه چې ته جا وروشا یې کنه فتح ور کوي کنه خدا خو تعلیم ده خو احساسا کې چې نه دا تعلیم نه ده کنه دا تعلیم نه ده او دا کلام نه ده نه په سره نه موتیږي لانه مسترن الى اصلاح صلاتهم هذه انسان وجه بنوي ځکه چې دا مقتدیر مجبور ده اصلاح ته خپل مزته املو سره ویلور ده کنه الامام زامن ا د ملو چې مزګه نه فساد شي خدا سره فساد دي د خپل موضوع د اصلاح ته پرې ته مجبور ده ځکه پات خبر کوي کنه ملو ته چې د خپل مز می باج شي او در نه فساد نشي فکان هاذا من اعمال صلاته فکان هاذا من اعمال صلاته نه دا فتح دې دې کنه موضوع د اعمال نه دوه دا د خپل مز رغوي کنه د خپل مز جوړوي د رخصان نه بچ کوي بچ ته ځکه نه مقصود نه ده چې بچ ته صبر وشایي کنه خپل مز بچ کوي نه ځکه استثال وی کچې امام ته چې فتح ورکوي اگر که قیاسن خدا کنه زده کنه د وسو روشای کنه اسنه خبره وی مې امام صاحب شو دا یا قرات نه خطو دا یا نوس ته کنه پرستی بو نه ده کنه ویډیو ټیم دا او یا دای چې ګیری د نوستی ټیم دا کنه او ته کنه اشاره ورکوي کنه ظاهر خود ته چې دا فتح دو ایګه ته امام ته کنه فتح ورکوي امام ته تعلیم ورکوي کنه هو مقصود هغه چې د میس کوي باید شي کنه میس کنه فساد نشي فکان هذا من اعمال صلاتی مانند د جهاد ته معنی نه ظاهر په لحاظ باندې فتحه او تعلیم ده او د معنی په لحاظ باندې کنه دا د خپل میس کو کنه خپل میس بچ کوي هغه جوړوي د ځکه کنه دا معاف ته وينوي الفتح على امامه دون كراته او نیت په کو د فتح خپل امام ته د کرات نیت په نو کو کچره په کرات څخه ته و امام او قرات فاتح ورکول کنه به بتون یا سدا وی کچ امام ته فاتح ورکوم امام ته زور وشایر او د قرات نه مکه چې ذکر علی پاک ته راو کنه دا دې په نکه هو صحیح دا خبره سیدو چې مقتدی و د فاتح په د فتح نیت په کو د قرات نیت په نکو د تلاوت نیت په نکو په صحیح سره اثرات د اختلاف ته زرا لري موري ویل کچ کله فاتح ورکوي تعلیم خدا دا تعلیم دا او دا کنه کلام دا شګدو دو کنه کنه خدا سو کو چې نیت دې د قرات ته کو چې زه قران ته راو کنه خطر امکان بلش کی بکنه د کلام نه وو ځکنه دا یا قران ته ته کنه قران دې تیر کو د قران پاک آیات ته تیر کو کنه اگر کا مقصود دا دا چې امام کنه ایر نوري و ایر نزاکو کنه واپو بندرول شي کنه خو ته نیت دا ما کا کته نیت کا چې زه قران ته راو کنه و د فتح اگر که کنه او په اسه حالت چې کنه د فساد خو په منځ کې د فتح خلوص د امام ته امر خصد و نه دیګه فتح نیت ته کو دې کنه من شي نیت نه وته کو ولو كان الامام انتقل الى ايه اخرى وكثير امام انتقال كره بلا يتا فدويات شكر شخص هو ذكر بلا يتا بدل شو و تو بیا فتح ور کړه دې کې ایک آیات چې کما چې کنه خاطو کدو تو صلات الفاتح ای فاتح من متیجی بیا ځکه چې دا تلقین دا او تعلم دا بلا ضرورت امام بل آیات ته بدل شو کنه دا یې پرې شولو و تو کنه بیا فتح ور کوي دا خو تعلیم او تعلم ضرورت وجه نه خلاص وکنه امام چې بدل شو فتح نه نوړي و تو صلات الامام لو اخذا بقوله او درنګ متیجی می د امام کچیر عملی کو د په قول بونه دا خو شګه دونو بیا ګر میدا پسې موت شو له وجود تلقین و تلقون من غیر ضرورتنا ځکه موت شو چې تلقین موجود شو ا مقتدی طرف نه مجبوری نشته امام انتقال کړه دا تلقون زک نه موجود شو امام طرف نه ایګه زک نه وکړه به د مجبوری نه د انتقال کړه بل یاتا دا موت ته وينبغي للمقتدي ان لا يعجل بالفتح په چا د مکتیه کا چې بیړه د نکو په فتح سره امام چې کله په قرات سره رن شي بیا مکتیه کنه بیړه نکو کله چې کنه امام کنه فارا په منور سیخ شي ځکه چې فتح هو د مجبورې دی وځنه راوشي دا څه تعلیم او تعلم ده تلقین او تعلم ده کنه ژغدو ده کنه کلام ده کله چې کچې امام په خپل په منور سیخ شي ولې امام امام ته په چار دي چې الله یلجئهم الیه چې نه ور مجبروي د کوم د فتح ته به به مم سکو چې نه مجبروي بل ير کو اذا جاء وانه رکو دا کو چې کنه ټیم به رغلا وي د رکو چې کله د رکو وخت رغلا وي کنه هغه قرات ته ویلای پر کړه وي کنه بیا سوچ کنه خطو کېږي چې خطو کېږي کنه بیا فتح ما غوړه او کوم فتح ما مجبره وکنه بیا رکو ته دریمه ا د م ر د اوان تفسیر نو کو چې کله د رکوع اوان رغلی په دې اختلاف ته چې اوان یې کله د رکوع څه کوي چې فرض کې رات یې ویلوي یو آیات تر کړه د امام صاحب په لمونه یا درې آیات تر کړي چې کی مفتبه کول لکنه درې آیات تر کړي د علمي د صحیح کېږي کنه او واجب پته پته کېږي سنت پته کېږي کنه هدا پوتې وي خیر د خو چې د فاتح نه کیسه سره وځي کنه تعلیم او تعلم شي پرو کنه بخت امام ټیټيږي او یو کو دا د هجره کنه اذا جاء ورو چې مسنون کراتي پیرا کړوي چې کی مسنون قرات ته په دې موضوع شي آی پیرا کړه دا به نه راکنه ټیټیږي زیتای کنه فتح د بنره لوړي او ينتقل الى ايات اخرى وكايني پر کړه به بل آیات د کن انتقال کو بل ته د ووري کنه چې د خط امکان چې د فتح نه سره باد شي فتح نو خلی او فتح نه کنه نو ووري دا ټوله تقریبا تقریبا د ټوله متونه کنه شدا مسله د چې کچېره امام کنه هغه کله قرات چې کیما قرات بن المس جوی کېږي اي ویلا او فتح ویر کړه بل مس فسید د فاتحه او د کنه امامه کېږي وخصله او یا بل ته آیات انتقال کړه کنه بیا فسید ده او فتوا په دې دوکنه چې په دې سره المس کنه فسیدېږي نه نه د فاتحه فسیدېږي او نه د کنه امام فسیدېږي اگر کله ډیر قرات یې ویلا ویا ځکه چې دا ځکه کنه نس موجود ده روایت شي نبی اسلام سبو پر مزه باندې ویلوړو سورت مومنین تلاوت کړه تراولو سورت مومنین ادي مئین نه ده مئین هغه سورت نه چې تقریبا تقریبا سل آیات کنه وی دا سورت مومنین تراولو کړه چې ته په یو کلمه ونه پوت شو پر مزه شه چې کله فصلو موړولو بیا پښتنه وکړه چې حل فیکم ابی بن کعبه ابی کوم نه ته موجوده دا حافظو یو دا قرآن پاک ډیر یو دی د ډاګ د کوچې سره به موجود یو نو چې هلا فتح تعالی یا مت د فتح ویل نرو کوله کنه هلا فتح تا دوی ته چې مخ دا خیال و چې دا خو کړه په تابه دې پرش الله لکه چې دا کلمه مسخه شوې دو په تابه لکه چې ویای نه وای چې کچېره منسوخه وای به مې ته سوال نه خبر کړی وای چې کوم آیت مسوخ کړي ته خبر کړي چې دا مسوخ شو دا ماته راويسته کنه منسوخه نه وای کنه امونه ویره شوې وای حالانکه سورت مؤمنون خو کنه یې سل آیات ده که چې نبی سم سمره تلاوت کړه وی کنه کنه هغه مې کنه مقدار پیرا شو ده خو بیا کنه ترغیب ورکړي چې فاته د موتر وکړي وایو نه فتوا په دې وکړه چې په دې سره کډیر کړي واسي پر تلاوت کړي او په سره مين نه موتري چې فاتحه ورکړي کنه یا بل آیات انتقال وکړو کنه بیا مين نه موتري خوشا خبره ده سو کنه چې یو لکه د انتظار کوم وته دي کنه او په یو کې چې امام ندرمي نه بل آیت انتقال کو او نه کنه رکوع ته ټیټېږي به ورته د فاتحه درکوي فلو اجاب في صلاته رجلا بلا اله الا الله فهذا كلام مفسد عند ابي حنيفه رحمه الله ومحمد رحمه الله وقال ابي يوسف لا يكون مفسدا اذا ابتعد ذلك الشرير هر هكذا لفظ چې وځه د کلام د پروي معنا د کلام د پروي په سره په اتفاق باندې متجمز او هر هغه لفظ چې وځه کنه د کلام د پر نوی منا د کلام نه دو نه په سره نه موتېږي او کله سو چې وځه یې کړ د کا د کلام د پر نه دو وځه یې سنا دو ذکر ده خو منا یې د کلام جوړېږي بیا پاګه سره څه کنه طرفین وی چې کنه په منځ شي کنه په دا په دا نیت وی کنه د کلام په نیت وی بدا کلام شو اگر کا وځه د سنا د پر دو ذکر د پر مين موته و امام ابي سوکه چې ناوزه دې سنا دې پر دو دا موضوع سنا دې پر دا موضوع ذکر دا د پنیا سره نه باندې دي ان قران د قران کنه پنیا سره د قرانیت نه وځي قران پاک ته وکنه خو چې نیت ته بدل کې د قران نیت نه وته کې پر سره د قران د قران ته وځي به قران پاک نه ده کله ته یو دی وی کنه اعتراض په باب شمه سره تکلیوه سی خاضر وو شو کنه قرآن پاک په کنیات سره د قرآن پاک نه اوزي او په تلفظ سره په لیکلې باندې نه چې تا جام لیکې د قرآن پاک آیات لیکې جنوب کنه ادم په نیت لیکې کنه په سره د قرآن ته نه اوزي دا سره قرآن پاک ته او چې په ژبه یې تر وې کنه په بل نیت باندې په بل قصد باندې دعا په نیت باندې کنه او دعا وی دا پشه بدا دعا دو بدا قرآن پاک نه جنوب د پرده جزو دو کنه چاته کنه پر موضوع جواب ورکو په لا اله سره بدا کلام ده یعنی پر موضوع باندې ویلوړی به چا پښتنه ده نه وکړه ته نه کنه سر دروژ هغه دل هل من اله مع الله د خدای سره کنه بل خدای چې تشتا تو تو چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا کنه کلام د پرنده وځه ولا اله دا خو ذکر ده کلمه توحید دو خودو تک نه جواب نه جوړیږي ا دې کې سړی چې چا پښتنه وکړه هغه بالکل جواب صاحب شي کنه یې پښتنه وکړه چې خدای سره نه راخوي نشته ته چې نه لا اله الا الله الله سره نه راخوي نشته بیا چې جواب نه جوړیږي کنه ازره یې معنا و دنیا ته دې کنه جواب ته وکړو به دا څنګه دوه دا کنه کلمه نه دو دا کلمه نه و دا ځوږه دې کنه دا مفسد ده وقال بيوسف لا يكون مفسد په دې نه تر چې ځای تر مو کنه دا کتاب په بده وخلې یحیی ته وکړه چې کتاب وخلا کنه مين د موت د وژه غده یا یو څه په دروازه ویلور دا دروازه ټکوي کنه تو ته چې من دخله کان امنه آیات کو رپا کې تر کو خدا سي ته ورغېږي کنه یا ته بدل کړه د سړی ته تبیر کې چر نوځه کنه سو ډور ډبل سره نوځه د مين موت سو پښه دا تلاوت نه کې دا ژغه دوه کې کنه دا لا اله دا سره د په اعتبار د صيغه سره ا دې لفظ سره د پر وظیفه ده فلا يتغير بعظيمته ندا د سنا نه نوځي ا د په کسره ا د په نیاس نه نه نوځي د دا جواب نیت ته کړه وی ولهما انه اخرج الكلام مخرج الجواب د دا کلام یې سو په جواب په یار بونه اګه سری تا کنه خپل کې څه جواب ورکوي چې نه د خیسر نه خدای نشته وهو يحتمله و احتمال يا لري د جواب جواب شته په شي وکا په داسې کې رونه چې د جواب نه جوړې دوه کنه اے پر سره وکړه چې کنه حل محل الا نخره تو یې کچ تب بچ دا ابي له حبيب وتب کنه دا سايات تیر کو چې د جواب کې سه جواب نه پښې جوړې کنه بیا په سره مين نه موتې کنه د کنه کلام د جواب په لار باندې ویسلو ودا احتمال د جواب لري به فيجل جوابنه وای کدا د سوچ مشترک لفظ ده سنا د پښې او کنه کلام د پښې نیت کلام یو تو کړو ته کنه په نیت سره په اراده سره کنه یې کلام ته دا کلام شو فیجل جوابا اذن به به جواب جوړیږي کته تشمیت لکه پرنجی تا کنه پرنجی کوین کته جواب ورکول لکه يرحمك الله ويل پرینا د واسنه تیر کو کنه چا معاویه بن سکنه هغه لا په کنه په مزه باندې چا پر ځای وکړو کنه معاویه بن حکم سلامي کنه انا هغه پر ځای شو ده کنه به دې وته چې رحمک الله سب کرام کړه په دې انکار وکړو کنه اشاره به دې وکړه چې ما ځای ده کنه دا خو ته وځای ده نه يرحمك الله كما دغه كلام دي پر خنو وذر شوار دا خو ذکر ده پښه و چونکه کنه کې خطاب پښه موجود ده اې چې پرنجای وکړو کنه پرنجي په مقابل د خلق داسې ورویایي به دا جواب نه جوړ شو درنګ ولې سرجا عن الخلاف صحیح لکه تشمید کسا یا استرجاع کسا ان لله و ان رجون ویل کسا په خلاف باندې په صحیح روایت شه اې دا په دې شکل خلاف ده کنه یو سړي کنه د غم خبره ورو ده په مذهبي نور ده کنه د ټول کنه د کلام د ژغدو دو کنه اگر که و د سنا دی پر و نیت بدل شو کنه جواب په لیار باندې وته په سر مینه متیږي فقها دغه لیکي کنه کچې صاحب پر مذهب باندې ویلور ده دا څه دغه چار ډیر کو پر مذهب باندې نوستوي چې ته به چرګه بدرونی مثال ته کنه او یا یې کنه چې ته شودمو د پیر باندې یشي وی کنه بیا شو د کنه خټیر یې تر لږی کنه بیا لوړ شي کنه بیا می زو په درې ټکو کنه میس په جواب تر ونکو ا دې کان ځان یې تارینه تا کنه تمبیر کې ویشای چې کنه بیرو غلا شو د تلېږي کنه دا غږه دوه خو دوه کنه دا می چې په درته ته یا تخیاوت په درته کوی جلمی په درته کنه چې کله سره مړی بس پکوي چې دمر کنه خړای نه پیږي کنه مینه ته په درته کو کنه ا شو د پرتال شو ته کنه پابند نه پیږي په دې باندې دا مين موت شي دا وژه کده کنه مين نه شي موته وی چې نه په دې باندې مين نه موت شي کنه هغه مين شکل ساي په درټه کو کنه څه تم بي ورکوي چې دا چرګ راو دې مسته د معنی کا کنه یا دا هنکای کنه دې کی په طرف راوندا اروین سره ځکه چې دا دې کنه هغه مين سره وی چې خمي خپل مزه باندې لګیا دو هغه مين سره وی کنه خالي خدا مکه چې جو په جواب یې کړو کنه اته چې چاته د سبق ورو شي هغه په دې جوته ورو شي کنه نه خو خپل مس پر کوي دا خو کنه په دې خپل به رغلا د مس کوي نه په دې به رغلا د الحمد تر ولا یا کول ولا تر ولا د خاصه تر ولا پټ بیا تر په جوته تر ولا کنه ا تنبیه خلی په دې جهر باندې ور کوي کنه په دې الفاظ باندې تنبیه نه ور کوي نه په سره مين موتري اگر کا شخه براندو وان اراد بي اعلامه انه في الصلاه او کچېرې کله یې پښتنه نه وکړه سیر سکتیر یو بزرګ د فضل قدیر دا وکالي کړی و یو بزرګ دا په خپل وزمنا شي په یار باندې روان و چا به ته ویل چې بغداد څخه ټول بزرګ باندې یې لګول بزرګ وسلو وای چې تو دې کون باجتا اته با چې ته دې کونی په بزرګ شه بدو چې الحمدلله شاو دغه کار شي چې کنه پر یو مسره فضل کړه چې ټول بزر شو دا و د مودي قربان شو دا الحمدلله جب زرګو لوسی تنبیه ته ملاو شل چې دمر بزر شو دا کنه پابند ان الله نبی خلی په خپل کړه د کونو بل چا به شو بیا پابند الحمدلله وی کنه انره تکلیف ته دا تکلیف نشي دل کنه تنبیه لوسی وته وشو کنه به چې استغفر الله ګناه چر مې وکړه کنه چې الحمدلله ته کوم ویل د خپل د کونو بند کنه په بچول بند خشوع الحمدلله مې وکړه دا مې ډېر ګناه وکړو چې استغفر الله استغفر الله کنه دا وی چې لیسه سلاسونه سنه تنه کنه اقول استغفر الله على قولي الحمد لله دیش کو لدی چې یو ګناه مې کړاوه چې پابند تباو بو سکنه چې الحمد لله ټکه مې ویلا ده حالانکه الحمد لله ټکه دا خو ذکر ده کنه او په یو شوای په اخر سره کړه ده کنه خو به موقع ولا شو ده دی وجه نه کنه اې دې نه نه بیا ګناه وی چې دا ګناه نه شو ده کنه نه کنه خلک د خپل ټول خلک دا کنه رایا دو کنه چې دا غ ذکرونه بدلږي په کنه په نیا سره په کسره بدلږي دا غ بزرګ الحمدلله دا ګناه ګټ چې منه ګناه شو دا ډېر خو چې اتباع په منه وبوسه و ان اراد بي اعلام ان في الصلاه لم تصب الماء وكثير مراد دي نه خبر تيانو چې زپل مدفين بیا په سره مين نه باتلري سړی ورځګړي کچا امعل الى نخره فیصل نه خدای نشته بدو چې لا اله الا کنه اته ته جواب نه ورکوي چې کنه فیصل نه خدای نشته بلکې دا نه کوي چې مار غیر ځپن موزه باندې وړي کنه دا د خپل موزه اصلاح کو کنه په دې سره نه بدلېږي نیت یې بدل شو کنه لكون السلام نبي سمعت اذا نابت احدكم نائبه في صلاته فليسبح اذا نابت احدكم نائبه في صلاته چاته چې رپېښې یو کس ته څه کنه حادثه پر منځ شي بیا تسبیح وی سبحان الله ټکوي شته کنه څوک مخته تیریږي سبحان الله زغم نه کوي سبحان الله دا اگر کا کنه ژغ تنبیه ور کوي کنه خو دا خلوص ده علم ذکر نه بچاو کې کنه یا څوک در رغېږي کنه یا علم ذکر سبحان الله اختراع ور کوي چې په مذهبي لونی کنه مر رغ دا خلوص ده فتا کنه دا علم بچ کوي ها Thank you.